الله الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا سوره فرقان دی یو ځل دا ذکر شو سر کې چې برکت د هنده د دنیا او د آخرت خیر ورکون کې هغه الله دی په دې منځ کې دوباره بیا دا ذکر شو دا دریم ځل بیا ذکر کیږي الکه برکت د هنده خیر ورکون کې هغه الله دی که په بدنونو کې برکتی مال کې برکتی کاروبار کې برکتی کورنۍ کې برکتی دا برکت د هنده ورکون کې څوک دی الله دی تبارک الذی برکت دا ځای دی کنه برکتی دی هغه الله ګوره داوم کوي چې الله برکت دی هنده دی خو ورسره دلیلم بیانوي برکتی دی هغه الله جعل فی السماء چې هغه ګرځولی دی په اسمان کې هغه ګرځولی دی په اسمان کې بروجن برجونه بروج جمع د برج ده برج هغه لوړ شي ته وایي غټ شي ته چې د لرې نه ښکاري دلته ته عام استادان معنا لي دا غټ غټ ستوري برکتی دی هغه الله چې هغه ګرځولي دي او هغه پیدا کړي دي په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري دا غټ غټ وجعل فيها او الله پیدا کړی دی پر اسمان کې سراجا نور وقمر منیرا او سپومه رڼا کوونکې سراج ډیوې ته ویل ډیوه اوس د نور مثال بیانوي الله بیان کړی دی مثال چې بیا اندازې رڼا ده نو څنګه مثال به ورکوي هلته خو بلف نو که نه چې هغه یې کړی هغه وخت کې خو ذرایع د دغه د رڼا به دغه ډیوه وه نو د ډیوې سره داسې لکه ستاسو کور چې په ډیوه باندې رڼا شي دقسې الله د انور د دې ټول عالم دپاره ډیوه ګرځولې ده نو سراجا معنی به کو نور خو خپل معنی ده دیوا او سپومه رڼا کونکي وهو الذي الله هغه ذات دی جعل الليل چې هغه ګرځولې د شپه د دې نور او د دې سپومې په وجه باندې الله ګرځولې د شپه والنهار او ورځ خلفتا د یو بل پسې خلفتا د یو بل پسې شپې چې لاړ شي و پسې ورځ راشي ورځي چې لاړ شي و پسې شپه راشي جعل الليل هغه ګرځولې د شپه او النهار او ورځ خلفتا د یو بل پسې الله دا نظام روان کړی دی خدا د چا د پاره لمنه د هغه چا د پاره اراده چې دا غیر اراده وي ای ذکر چې هغه نصیحت قبول کی او اراده شکور یا اراده وکي د شکر الکه چې قران مجید ووري سړی نو په کارو چې د دوو خبرو کې سوچ کوي یو نصیحت قبول کی الکه د دې ساسر په ماو شو کنه او بل لا دې چې دا د الله یو لوی نعمت وګڼي او دی وی الحمدلله چې الله تعالی زما دا پوهه نصیب کړه لمن د هغه چا د پاره اراده چې دا غیر اراده وي ای ذکر چې هغه نصیحت قبول کی او اراده یا اراده وکي شکرن د شکر یو سړی وای ما سوره فرقان وی په ما ډیر لوی اثر وکړ اراده مې د دې ده چې زه د خپل ځان نه د الله بنده جوړم چې زه د الله نه ځان نه د الله بنده جوړم هغه کم کارونه دي چې زه وکم چې زه د الله په بندگانو کې حساب شمه نو دا غي د پاره وی و عباد الرحمن او بندگان د مهربان الله ډیر خلک داسې دي علما د دې ځان ل خپل رسالې او کتابونه جوړ کړي دي رسالې د دې غون دغه دا یو رکونه ده و عباد الرحمن او بندگان د مهربان الله کوم د الله چې کوم مهربان الله بندگان دي نو بندتوب د انسان یو معلومیږي په چال چلن کې الکه زی څنګه ورته وګوره چې تګ څنګه دی د نخرو او د پخرو دغه نیخه تګ نی یو صفت یمشون علی الارض چې هغوی ګرځي په ځمکه باندې هونن په عجزۍ سره چې ورته ګورې په لاسونو کې معجزي پښو کې معجزي په سر او سترګو کې معجزي د هونن معنا دلته کوي عجزي يمشونا چې هغوی ګرځي علی الارض پزمکه هونن په عجزه سره دلته وته لیکلې ده اهسته د مالې ترجمه کې علما وایي د دې اهسته معنا صحیح نه ده دا په کلار کلار ګرځېدل دا هم د تکبر نښه ده دا واړه واړه قدمونه سړی علي چې دا خلک راته ووایي چې دا مو ګوره دا دغه دی یو ځل حضرت عمر صاحب خو مو عمر دی که نه یو ځل بازار ته را روانو یو نوجوان دی واړه واړه قدمونه علي وته وی بیماری وی نه وی سله دا واړه قدمونه علی فعلا علیه دغه یو سو دوری وو چې سیده سیده سره په کلار کلار دی ځان دغه جوړ کو تکړه سړی چې کافران دی ویني چې دا خو دغه دی زمری دی نو دلته د احس معنا نه ده دلته معنا د تواضع عاجزي یمشون هغوی ګرځي علی الارض پزمکه هونن پاجزه سره دا خو یو و اذا خاطبهم الجاهلون او چې کله خبرې وکړي د دوی سره جاهل خلک نو قالو هغوی وی ورته سلاما روغه خبره جاهل نه دلته مراد د عالم مقابله کې نه دی ښه د جاهل نه مراد دی جهالت کوونکی چې هغه خبرې او کارونه د جهالت کوي اگر که هغه عالمي و اذا خاطبهم الجاهلون او چې کله خبرې کوي د دوی سره جهالت کوونکی هغه د جهالت کارونه او خبرې کوي کږې وږې نو قالو دوی ورته وایي سلامن روغه خبره روغه چې هغې کې نه د چا بیزتی وي او نه بل سي دا دوه شو دریم صفت ما خیال دا وی درې دیارلس صفتونه دي د عباد الرحمن ته وې زه د الله بنده یم هلکه شپه دې څنګه تېرېږي والذین او هغه خلک یبیتون لربهم چې هغوی شپه تېروي خپل رب ته والذین او هغه خلک یبیتون چې هغوی شپه تیری لربهم خپل رب ته ټوله شپه الله ته تیری قیاما سجدا په داسې حال کې چې سجده کوونکي و قیاما ولاړي کله الله ته ولاړ او کله الله ته په سجده دا دغه دی دا د عباد الرحمن د الله د بندگانو صفت شوخه چې شپه دغه سه په ولاړ باندې تیری کارو شو خو کلی کوم نه وخت خان نو شو تاسو ویلم منډې تړلې دي حلال کاروبار دی شپې نشم را پاسې دی مشکات کې حدیث دی اسانه ده داسې چل کوي ماسوتان چې مونځو کې په جمع کوي ماسوتان مونځ په جمع او کې سار مونځ په جمع کوي او چې ماسوتان دوه رکعاته سنتو کې دي سنتو پسې دوه رکعاته نفل کوي بیا خپل دغه وکې دغه د ویتر بچې دا دوه رکاته دې وکړه دا داسې شو لکه چې یبیتونه لربهم سجدا وقیاما دا داسې شو دا هغه خلک چې څوک مجبور یې دغه کې دي نشي را پاسې دي نشي دا خو شپه شوه او چې سار را پاسي هلکه نه دا دې څه وایي دا لکه شپې تاسو را پاسې خدا وایې ما بیګا درې بجې را پاسې زم بیګا سلور بجې را پاسې زم ټول شپه الله ته په سجده تیر کړی ټول شپه الله ته ولاړ دی خو چې سار را پاسې وي په لنډی کوتل کې غټ ګناګار زمانه بل نشته والذین او د الله بندگان هغه خلق دی یقولون چاغوی وی ربنا اصرف ایز منگ ربا تا اگرزوی عن عذاب جهنم زمنگ عذاب د جهنم یا الله د جهنم عذاب رانه په بل پلو کې وی ګرځي ولی ان عذابها یقینا عذاب د دې جهنم کان غرامن غرام د توي چې چا پورې شیون خلی دا دین خنتون کې د بنی آدم پورې دا دین خنتون کې د بنی آدم پورې انها یقینا دا جهنم چې دی ساعت دا ډیر بد دی مستقر زید اوسیدو زید قراریدو و مقام او زید اوسیدو بل عباد الرحمن کم دی دیتم ګوره والذین او د الله بندگان هغه خلق دي اذا انفقوا چې کله غوي خرج کوي کله چې هغوی خرج کوي خرج عام دی ښه که د خیراتونو خرج یې هم صحیح ده او که ستاسو د خپلو کور خرج یې هم صحیح ده کور په خرج کې هم ګورې د قرآن مجید پابندي پکار ده نو بیا به د عباد الرحمن کې دغه شي مه بې ځایه خرج کوه اسراف بې ځایه دام شي خشه نه دی اوس مازیګر اسې بې ځایه د شپږ سوو د اوو سو روپو اسې دغه وړې شي نه همیشه یو خو کله نه کله بیا نه نو لکه دا شپږ سوو به د کاکا د کم ځای نه پیدا کوي ښه نن به یو څه بیا به څه کوي نو مه د خپل اندازې نه زیات خرچ او مه د خپل اندازې نه کم خرچ دام نه چې بیا وې مړه بس انډې بم نوړو زه خو سپوره به خورو لوګان به خورو نه من په دې منز منز کې خرچ رسول پاک وای وای د انسان د فقاهت او د پوی نه خدا ده چې هغه په خرج کې میانه روي کوي نه اسراف کوي زیات او نه تقدیر کوي به کمی کوي دا سنه په خپل اندازه رسول پاک وای ما عالمن اقتصدا کم سړی چې میانه روي کوي هغه به فقر او محتاجی په سترګو نه ویني نو دې دغه چې کوي خرج په خپله اندازه په خپله دې پیسو ته زمونږ استاد وی چې سپک وته مه ګوره مړه لسګون لسګون سی نه نه نه نه بې حسابه لسګون هم چاته مه پرېږده هسې بې ځایه څه لسګون ورته وایه لسګون چې دی د زرګون نه هم ښه دی نو سنگی والذین او دا الله بندگان هغه خلق دی مطلب دا شو چې د قرآن پابندی پکار ده د دین پابندی اذا انفقو چې کله هغوی خرج کوي نو لم یسرفو هغه بې ځایه لګول نه کوي بې ځایه لګول نه کوي ولم یقترو او هغوی بیزایه شوموالیم نکی اقتار وی کمی تا او هغوی کمیم نکی شوموالیم نکی ند میانه روی وکان بین ذالک او وی په منس د دغه اسراف او د دې تنګې کې قوامه درمیانه درمیانه په خپل اندازه باندې خرج دی دا خو د اعمالو شو عباد الرحمن عقیده څنګه وي والذین او د الله بندگان هغه خلق دي لا يدعون مع الله چاغوی عبادت نه کوي سره د الله الها آخر د بل معبود مشرکان خدای الله عبادت کوي خو سره د غیر الله کوي نه دی بس د یو الله عبادت کوي عباد الرحمن کم خلق دی وی دنیا به په بل ووړي خو زما د لاس نه به مسلمان قتل نشي ولا يقتلون النفس التي او هغوی نه قتلی هغه نفس حرم الله چې الله حرام کړی وي د هغې قتل د بني آدم په ناحقه باندې قتل هغه ته سوی ګناه الا بالحق مگر په حق مثلا قصاص صورت شي یا مسلمان د مرتد شو یا دغه د شادي شوده ده او شادي شوده سړی دی او زنا وکړه او بل اخلاق څنګه د عباد الرحمن اخلاق څنګه لګیا وي وای زما دا پرتوغاښ به د خپل حلال بی بی نه اچا ته کولو نشي دا د الله د بندگانو صفت دی ولا یزنون او هغوی زنا نه کوي ومن یفعل ذلک او چا چې وکړه دغه کار دا چې کم کارونه دي قتل د نفس یې وکړه زنا یې وکړه د الله سره د شرک وکړه ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه دا کار نو یلقا دی به ملو شي یلقا دی به ملو شي اسامه د بدلې د ګناه سره اسم ګناه ته وایي او اسامه بدله د ګناه هغه قیامت کې چې کوم د ګناه بدلې الا من تاب که چا ګناه وکړه او توبه وویسته نو بیا هم د توبې دروازه بنده نه ده الا من تاب مګر هغه څوک چې هغه توبه وویسته و آمن او ایمان یې راوړو و عمل عملا صالحا او ویک عمل نیک نو یا د دې دا مطلب دی اسان دا غونډه عملنامه نه وه دا د بدعملو نه لیکلې وه خو چې د توبه وویسته هغه پاکه شوه هغه تخته پاکه شوه هغه دغه چې ده رجسټر پاک شو نو بیا دې اعمال کوي نو دا نیک اعمال پکې لیکل کیږي یو کال پس بیا غدغه ډکې اوسه پورې پکې ګناهونه وو اوس هغه دي دغه شو الله به د دوی ګناهونه په نیکو بدل کی ما به توبه وستله ګناهونه دا کاغذ نس لری شو او بیا چې اعمال کوي اعمال بیا لیکل کیږي نو ما به سوره دی پس چې هغه کوم پاڼه باندې دغه ګناهونه لیکل شي او په هغه باندې اوس نیک اعمال لیکل شي دي او دام څه بده نه ده کله نه کله تاسو حدیث کې ویلي دي کله نه کله به الله دونه کرم وکړي په بني آدم وایي زه دا نیکۍ مې دله په دغه بدلې کړې دا ګناهونه مې دله په دغه بدل کړو په نیکو باندې کله داسې هم کوي ها وکان الله الکه دا مونږ چې سکو او مونږ توبه وباسو نو الله مونږ ته بخشش کوي وکان الله دی الله غفورا بخون کې کله نا کله خو مونږ هم بخشش کو خو مونږ پکې څه مطلبي نه الله چې بخشش کوي نو هغه کې مطلب ني رحیم هغه رحم کوون کې دی هغه دغه د رحم تقاضا ده ومن تاب چا چې توبه وسته و عمل صالحا او هغه عمل وکنیک فانه یقینا دا سړی چې دی یتوبو دی واپس کیږي ال الله الله ته متابا په واپس کېدو سره والذین او د الله بندگان هغه خلق دي لا یشهدون الزور چاغوی نه حاضریږي دروغو ته لا یشهدون الزور هغوی نه حاضریږي دروغو ته دروغ خو په خپلم نه وایي چې په کم مجلس کې دروغ ویل کیږي هغه تم ناظریږي ځنې خلک وایي مراد د دروغو نه بدعملي ده د الله بنده هغه کس دی چې په کم مجلس کې دروغ وي مراد د دروغو نه دي ګناهونه هغه مجلس ته نه راځي بعضې صحابه وایي وی د دې نه مراد د ډمانو مجلس دی د ډمانو د ډمانو مجلس ته نه دغه کېږي حاضرېږي بلکې بل صفت یې رستو را روان دی چې په ناخبرۍ کې دی په مجلس د ډمانو تیر شي نو درون پې تیر شي درون ورته راګوري نه چې دا دلته څه دي والذین او د الله بندگان هغه خلق دي چې هغه نه حاضریږي دروغو ته و اذا مرو کله چې دوی تیر شي باللغو په یو عبس کار یو مجلس دی هغې کې یو بیهوده او بی عبس کارونه کیږي نو مرو دوی تیر شي کرامن درانه کرامن درانه معلومه شو دا خبره چې په ګنده مجلسونو ته ور ورتلل دا د خپل ځان دغه خاص پکواله دی نه دی په درون تیر شي سره ورګوریم نه والذین او د الله بندگان هغه خلق دي اذا ذکرو چې کله غوی ته نصیحت وکړي شي بآیات ربهم په آیاتونو د خپل رب نو لم یخرو دوی نه راپریوزي علیها په هغې سمن کاڼه و عمیانا وړاند دا د عربو محاوره ده کله چې څوک چاته مسله بیان کی وی هلکه پلانی مولا څه وی وی یاره ډېر ښایسته تقریر یې وکړ سی وی مړه نو ډیر خیسته خبرې وکړې زمیدار وی آخر وی مړه زمونږ چرته یادیږي نو دا اس ړوند کون دی لکه کون می ړوند د مینا ویخ ناستی ویخ او ځان پویی هر یو سیس ته سوچ فکر دا زه مونځ ولې کوم دا ذکر ولې کوم دا په مانځه کې ولاړ ولې یم دا په مانځه کې بیا سبحان ربی العظیم ته ولې ټیټ شم دا سبحان ربی الاعلی ته ولې ټیټ شم دا به نه وی چې خلک د سکی الته بزان پوی ګوره رسول الله د سی ویلی دی کتاب کې د سی راغلی دی دا ځان پوی دا کول دا سی لولا مولا ځان حسابول نه چې بس خو چې خلک زسه کوي یا به زم کومه دا سی بنه وی دا ځان به پوی الکه مانځ کې ودرېږي ولی کینه ولی نه التوی قران مجید کې دا راځي چې یقیم هغه ده وقیامه ولار الکه قاعده ولې کې هلته کې حدیث کې راځي داسې دغه سي رکوع ولې کې دا ټول ارس د تمالومي ړون کون زندگی نه تیرې چې بس خاري خلک کوي زم کوم خ والذین او د الله بندگان هغه خلک دي چې دعاګانې ډېرې کوي لکه چې دا کم خلک خو دا دعاګانې ډېرې کوي کنه غوي به او دا بچیم په تلاوت او دا خزم په تلاوت نختی نو یار ور ډیر د خوشاله وخت ډیر د ناقدری دا چې ته اداوینه او بیا هم خوشاله نه وجعلنا او یا الله ته مونږه وګرځې للمتقین د پاره د متقیانو اماما مشر اماما پیشوا مشر ملا عالم له پکار وو چې هغه دا دعا کوي ربه شاګردان مې تقوادار کړي چې ته استاد او شاګردان دې تقواداري کور کې مشر یې وی ربه د دې کور د هغه د خلک مې تقوادار کړي چې زه د کور مشر یم او دا مې کشران دي چې زه د دې تقوادارو مشر شم خ اولائک دق خلق الک شنن تا ځان د الله بنده کو او ځان کې د دا صفاتونه را پیدا کړ نو ګوره چې پرز د قیامت دی الله څومره اکرام او څومره عزت کوي اولائک دق خلق چې دي یجزون الغرفه هغوی ته به ورکړي شي لوړ محل غرفه معنی به زړه پښتو و ماڼۍ دا کومه کوټه چې د بلې کوټې د پاسه نو ور بکړی شي دوی ته بنگله بما صبرو په سبب د صبر کولو دا غوي الکه خلکو خډمانو لمنډې والي تاسو کول اجراګانو لمنډې والي تاسو کول تا ځان را صبر کړو خلکو به نور څه کول نور څه کول تا د هغوی نه ځان رسور کړی و ویلقون فیها او ور بکړی شي دوی ته په دې کې تحیتن پیشکش استاد به معنا کوله مبارکي وسلاما او سلامتیا خالدین همیشه به فیها پاغې کې حسنت دا محل او دا جنت ډیر ښکلی دی مستقرا ځای د قرارېدو و مقام او ځای د اوسېدو هلکه نن چې ته څومره عزتمن یې که نه مسلمانه نو د دې وجې نه عزتمن یې چې ته د الله عبادت کوې او ګورې که د الله عبادت د منځ نه ووته که نه نو بیا د الله پروا هم نه ساتي چې ته څه قل ته ورته ووایه ما یعبأ بکم پروا نه کوي ستاسو ما یعبق بكم پروا نه کوي ستاسو ربي رب زما دا نن چې ستاسو زما رب چې دی نو بې اندازې قدر او عزت کوي دا د دې اعمالو د وجې چې اعمال د منځه لاړل بیا سم نشته لولا دعاؤکم که چېرې نه وي دا عبادت ستاسو دا تاسو چې د الله عبادت کوي او دا عبادت په منځ کې نه بیا الله ستاسو پروا نه کوي بیا کافر سره مسله ده فقد کذبتم یقینا تاسو دروغ وی دیتا کافر او پیغمبر ته او قران تم دروغ وی فسوف یکون زر دی چې شی به سزا ده دی دروغو لزامن خته الله به تاسو پر لازمه او ان خلی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې ربه ته خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را دراکې ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راکې د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی کې د قران او د حدیثو عظمت الله زمونږ په زړونو کې واچي ربه د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکې زمونږ بچو ته هم ورکې ربه د دې خیر او برکت پر ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې د دې خیر نه مونږ ربه ته محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا او آخرت کې الله اجر ورکړي الله سره زمونږ نه د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي خوشحالي نصیب کړي د هر قسم پریشانونې الله سره زمونږ نه حفاظت وکړي الله په عمرونو کې برکت واچي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکړي وصلی الله علیه